إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط وغمط الناس رواه مسلم مسلم مسلم مسلم ابن ابن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل لا يدخل الجنه نه داخليږي جنت ته من هغه څوک کانا چې وي فی قلبه په زړه کې د هغه په زړه کې مثقال ذره په مثال د یوې ذرې په قدر د یوې ذرې من کبرن کبر فقال رجل نو یو صحابي پوښتنه وکړه وی ویل ان الرجل يحب چې یو سړی غواړي خوښوي ان یکونه چې وي ثوبه د هغه لباس حسنا ښایسته وي ونعله حسنا او د هغې پایزار ښه یي ښایسته یي فقال صلی الله علیه وسلم نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل ان الله جمیل الله رب العزت جمال والا دی ښایسته دی یحب الجمال ښایست خوښوي الکبر کبر کبر چې دی بطر الحق حق ردول لته وایي وغمت الناس او د خلکو خلک حقیر ګڼلو ته وایي بطر بطر الحق بطر بطر الحق د حق ردول په غم تن ناس او د خلکو حقیر ګڼل رونو پرون هم د تواضع په باب کې دا خبره ذکر شوې وه چې کبر په حقیقت کې شیطانی مریضی ده د چا په زړه کې چې هم کبر موجود وي هغه په حقیقت کې د شیطان ملګری دی د شیطان پیرو دی او د شیطان په نقش قدم باندې ځي کبر کول اول ځل د پاره چې کبر کړی دی شیطان کړی دی او تاسو وګورئ شیطان چې کله کبر کړی هغه کبر یې هم په څه وجه باندې کړی دی خپل ځان ته په عجب کې واقع شوی دی لکه موږ تاسو غوره ورته وایي ځان ته په غوره کې کېدل په ځان باندې فخر کول ځان په نورو باندې بالا او برتره ګڼل دا سبب د کبر شوی دی کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړو د هغې جسد دی جوړ کو او روح یې پکې واچولو د روح اچولو نه وروسته کله چې هغه را ژوندی شو نو الله رب العزت د آسمان د آسمانونو ټولو کائناتو ته چې په هغې کې ملایکې هم موجودې وې جنات هم موجود وو هغوی ته حکم وکولو چې سجده ریز شئ سجده وکوئ آدم علیه السلام ته نو ټولو ملایکو سجده وکوله ابلیس یا شیطان یا جن هغې سجده ونه کوله وجه یې څه وه ځکه چې شیطان ځان ته په غوره کې و په خپل ځان باندې فخر کولو او آدم علیه السلام چې کله وکتو چې د شنې خټې نه جوړ کړی دی نو دا ورته حقیر ښکاره شو چې ته زما خلقت ته ګوره ته ما ته ګوره او ده ته ګوره نو الله رب العزت ته یې وویلې خلقتني من نار انا خیر منه زه د هغې نه بهتره یم خلقتني من نار وخلقته من طین زه دې د اور څخه چې رڼا لري د هغې نه دې پیدا کړی یم خلقته من طین او هغه دې خټې نه پیدا کړی تیاره خټه ده د هغې نه دې پیدا کړی نو دغه کبر غرور په وجه باندې شیطان مردود شو رجیم شو ملعون شو لعین شو فلهذا تر ورځ د قیامته پورې چې څوک هم په یو شی د شیانو باندې کبر کوي غرور کوي هغه همدغسې که الله رب العزت د فرد فرد په باره کې آیاتونه نه رانازلوي آیات د شیطان په باره کې رانازل کړی او بیا یې دا ویلي دي چې څوک هم کبر او غرور کوي نبی علیه السلام بیان کړې ده الله په آیاتونو کې بیان کړی چې څوک هم کبر کوي د هغې پیرو شیطان دی نو ګویا د ده او د شیطان بیا فرق نشته همداسې مردود همداسې رجیم همداسې ملعون به که په هر څه باندې شیطان جن په خپل ځان کې یو صلاحیت درلودو یو داسې صلاحیت چې هغه هم الله رب العزت ورکړی و د ده په هغه کې څه کمال نه و هغه څه شی و هغه د هغه خلقت ماده وه چې څه نه پیدا و د یو رڼا شي نه پیدا دی چې اور دی د هغې نه پیدا دی حقیقت ته امر دا دی چې په هغې باندې هم هغه ته فخر نه کول پکار نو نن که انسان فخر کوي کبر کوي غرور کوي کېدای شي بعضې خلک یې په خپله ځوانۍ باندې وکوي سپینه طبقه ووایي چې تورو خلکو ته حقیر یې وګڼي چې د دې قوارې ته ګوره څوک په قواره باندې فخر وکوي دا کبر دی غرور د فخر کول غرور دی یو سړی په خپل قوم او قبیله باندې فخر کوي چې زه د فلانۍ قبیلې نه یم د ځان سره د قبیلې نوم مم لیکه منصوبوه ځان یو یو یو قبیلې ته یو قوم ته په دې وجه باندې نه چې تعارف یې وشي چې خلک پوه شي چې دا د فلان قبیلې دی لتعارفو کوي مسله نشته قرآن بیانه کړې ده انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو د دې لپاره مې دا بیل بیل قومونه پیدا کړي تر څو پورې یو بل سره وپېژني عبدالله هزارها عبدالله ګاندي کم عبدالله عبدالله افغاني عبدالله پاکستاني عبدالله احمدزی عبدالله محمودزی چې تر څو پورې قومونه فرق وشي د افرادو فرق وشي تعارف وشي خو که دغه شی سبب د فخر وګرځېږي نو هغه انسان به بیا همداسې ملعون وي لکه شیطان چې ملعون دی همداسې به رجیم وي مردود به وي شړل شوی به وي د الله د در نه لکه څنګه چې شیطان شړل شوی دی نو کبر کول ورونو د کبر په یو شي باندې نه کیږي د کبر داسې شی هم نه دی د کبر کیدای شي د چا په دار چا په په تصور کې ځان ته یو تصور په ذهن کې ځان ته یو تصور لکه د صحابي د صحابه کرام په ذهن کې چې دا خبره راغله نبی علیه السلام چې کله د کبر نه وویلې چې جنت ته نه داخلېږي هغه سړی چې د یو ذرې قدر ته هم کبر په زړه کې نو صحابه چې تصور ذهن ته راغی نو هغې سوال وکولو نو دا د کبر د هر چا تصور کېدای شي ځان ته یي کېدای شي څوک کبر دې ته دې ته وایي چې سړی ډېر داسې شخ او یخ سر روان وي نو دا به کبرجني او عاجز دې ته وایي چې سر یې داسې نیولی دې ته عاجز دا تصور زما ستا تصور دی کبر نبی علیه السلام په دې حدیث کې بیان کړی چې کبر څه ته وایي کیدای شي کبر څوک دې ته وایي چې ښه لوکس ګرځي ښې جامې اغوندي منظم وي پاک سوتره ګرځي د نورو خلکو نه لباس ښه اغوندي کیدای شي بعضې خلک دې ته کبر وایي خو دا کبر دا کبرونه نه دي کبر نبی علیه السلام په دې حدیث کې بیان کړی دی چې کبر څه ته وایي نبی علیه السلام د حدیث په ابتدا کې فرمایي چې لا یدخل الجنته من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر جنت ته نشي داخلېدلی هغه کس چې په زړه کې د یو ذرې قدر ته هم کبر موجود وي نو نبی علیه السلام چې ووایي چې نشي داخلېدلی بیا څوک داخلېدلی شي معنا یې دا ده چې انسان هر څومره نیکۍ ولري جهاد ولري حجونه ولري منځونه ولري نور ښه کارونه ولري خو د څنګ سره کبر غرور هم ورسره وي دا انسان جنت ته نشي داخلېدلی ځکه په روایت کې په حدیث قدسی کې الله رب العزت فرمایي چې الکبر ردائی فمن نازعنی فیه قطعته کبر زما څادر دی چا چې د دې د نیولو کوشش وکولو یعنی کبر یې وکړو ما سره ځان شریک په کبر کې د کبر د الله صفت دی کبریا د الله کبریا متکبر الله رب العزت دی چې کبر ورسره ښایي نو الله رب العزت فرمایي په حدیث قدسي کې چې چا کبر وکول هغې په حقیقت کې د ما سره منازعه وکوله ما سره د ځان شریکولو کار کوشش وکولو فقطعته نو زه به د هغې بیخ او بنیاد وباسم قطع به یې کړم هغه چا چې دا کار وکولو نو کبر کول ورونو هغه که په هره درجه باندې کبر تر کبر پوره دی خو که د مثقال ذرتن په برابر باندې هم وي د یو وړې دانې په د دانې په قدر باندې هم وي چې د انسان په زړه کې وي نبی علیه السلام وایي چې دا انسان نشي داخلیدلی جنت ته نو نبی علیه السلام نه یو صحابي پوښتنه وکوله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنه یو کس غواړي چې د هغې جامې ښایسته وي ونعله حسنه او غواړي چې د هغې پایزار ښایسته وي او صحابي دا پوه شو چې کبر دې ته وایي چې سړی ښه لباس واغوندي ښه منظم وګرځي نو د کبر وکولو لکه اوس هم د ډېرو خلکو په تصور کې داسې دی چې سړی ډېر منظم ګرځي پاک سوتره نو وایي دا ډېر متکبره دی خلکو ته متواضع سړی هغه ښکاریږي چې ککړ پکړ ببر مبر بوی ترې نه راځي نور چار څنګه چې څومره ککړیږي دومره وایي دا د الله درویش دی دا دا ملنګ سړی دی د اسلام دا تصور نه پیش کوي پاکی منظم توب ښایسته توب دا نبی علیه السلام د نبی علیه السلام سنت دی دایمي سنت دی د نبی علیه السلام نبی علیه السلام موږ او تاسو ته حتی د عطر او د سرمې او د ګمنځولو طریقه موږ او تاسو ته ښودلې ده دا دین منظم دین دی دین پاک نبی علیه السلام یا الطهور شطر الایمان پاکی جز د ایمان دی یو غټ جز د ایمان دی دا سړی پاک ګرځي منظم ګرځي دا متکبره نه دی ځکه نبی علیه السلام وایي چې ان الله جمیل یحب الجمال الله رب العزت په خپل ذات کې په خپلو صفاتو کې جمیل دی ښایسته دی ښایست خوښوي الله رب العزت نظم و ضبط الله رب العزت خوښوي پاکی الله رب العزت خوښوي دا کبر نه دی بیا نبی علیه السلام په دوو واضح الفاظو باندې کبر تعریف کړی دی چې کبر څه ته وي الکبرو بطر الحق وغمت الناس کبر د حق ردولو ته وایي دې ته کبر وایي دې ته ورونو ډېر کم خلک متوجه دي چې کبر کبر دې ته وایي چې انسان حق رد کړي یوه خبره څوک درته د حق وکوي هغه که ستا په ژوند کې د ژوند معاملات وي که هغه د دین معامله وي که هغه د سیاست معامله وي که هغه د فکر معامله وي د هر شي معامله چې چا چې درته حق بیان کړو حق دې ونه منلو ته په اصل کې متکبر تکبر د وکولو غرور د وکولو ورونه معاملې د خلکو ترمنځ معاملې کیږي سره موټر د سره ټکر کو مال د راغوی زما ځای ته او اوبه د راخوشې که د قانان د خلکو کې سره حق درته معلوم شي چې فلان حق دی فلان باطل دی او تا حق ونه منه چې نه دا ستا حق نه کیږي دا کبر دی دا غرور دی دې ته کبر وایي یوه د دین مسله ده د شریعت مسله ده ته په یوه په یوه خبره باندې ولاړ یو بل کس په بله خبره باندې ولاړ دی بل کس قرآن آیات درته پیش کو نبی کریم صلی الله حدیث درته پیش کو د فقهاو اقوال درته پیش کړل بیا هم په دې خپله رایه باندې کلک ولاړ چې نه که دی همدغه قول دی چې د زه کوم کوم دغه عمل دی نو دا په اصل کې ته متکبر یې تکبر د وکولو بطر الحق د وکولو حق د رد کړلو په عام ژوند کې آرا دی ژوند دی د کوټې منظمول منظمول دی د مرکز منظمول دی عملیات کول دی په عملیات کې رایه ورکول دی د عملیات لغوه کول عملیات په مخ باندې بول او انسحاب کول د ټول هغه معاملات چې په اشتهاد پورې اړه لري چې عملیات دلته یې کوې که په بل ځای کوې نن یې کوې که سبا به سبا یې کوې د دې دپاره د آراو ضرورت دی هر سړی خپله رایه پیش کوي یو سړي خپله رایه پیش کړه او د رایې نه وروسته یې وویل چې وروره ګله زما خو همدا رایه ده که منې دا ده که سلام علیکم دا کبر دی دا بطر الحق دی په خپله رایه باندې اجتهادي رایه باندې درېدل پاخه درېدل د بل چا رایه ردول اگر که هغه په حق باندې نو دې ته بطر الحق وایي د حق ردول دي دویمه خبره و غمت الناس او کبر څه ته وایي غمت الناس د خلکو حقیر ګڼل په یو حدیث شریف کې راځي هغه حدیث هم کېدای شي وړاندې راشي تاسو ته په حقوق العباد کې نبی علیه السلام فرمایي بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم د یو مسلمان لپاره د شر دومره خبره بس ده معنا دا ده که د انسان په عملنامه کې د سره یو ذرې قدر ته هم شر موجود نه وي ټول خیر و خیر وي خیر فوق خیری منځونه یې جهادونه یې تهجدونه یې نیک اخلاق یې چیرته ګناه د سره کوي نه خو صرف یو مصیبت پکې موجود وي یوه ګناه پکې موجود وي او هغه څه شي یحقر اخاه المسلم چې خپل مسلمان ورور حقیر ګڼي حقارت په سترګه ورته ګوري بحسب امرئ من بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم د یو مسلمان دپاره دومره شر کافي دی یعنې دومره شر کافي دی چې دا شر به دا انسان بوځي جهنم ته به یې غورځوي ولې د هغې حدیث شرح دې حدیث کړې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یدخل الجنة من کان فی قلبی من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر چې د یو ذرې قدر ته کبر هم هغه جنت ته نشي تللی کار څومره نیکۍ ورسره یي او یو د مظاهرو د کبر نه دا دی چې یو مسلمان رور حقیر وګڼي حقیر ګڼل ورونو ورونو دا کبر او د حقارت مسله احترام، عدم احترام، کبر، عاجزي دا ورونو دا په دا په تصنع باندې نه کېږي سړی ځان تصنع وکوي دا د زړه خبره ده موږ مخکې هم د دروسو په ابتدا کې یو یوه مسله شرحه کړې وه د نیت په باب کې یوه مسله شرحه کړې وه چې بعضې اعمالو د بعضې اعمالو تعلق د زړه سره یي د هغې تعلق د قوارې سره نه وي چې ته سر داسې ټیټ واچوه نو زه به وایم چې والا ته عاجز یې دا ډېر عاجز سړی دی دا عاجزي نه ده دې ته عاجزي نه وایي دا چې ته د یو مسلمان رور په مخ کې تصنع وکوې چې جار او قربان او چې سیب ورته ټیټېږه او چې رجزي ورته جګېږه او چې زی ورته جګېږه او په تعامل کې دا ورته کوې په ظاهره باندې دا صرف په دې باندې کار نه کیږي او په زړه کې د حقارت ورته ډکي په زړه کې ورته د حقارت په سترګه باندې ګوري دا د کبر ځای زړه دی زړه به ترې پاکوو شکل قواره کار څومره ترې نه پاک کړو ترې نه لرې کړو چاته دا ور ظاهره نه کړو چې دا والا ماته د حقارت په سترګه باندې ګوري خو په زړه کې یا پس شه پشت پرده د هغه انسان حقارت کول د حقارت کول څه معنی ورونو حقارت کول دا نه چې سړی ورته چې مخه ته نه پزه ته نه ونیسي چې ما ته مه رالرې کېږه بد مې درنه راځي دا صرف دا حقارت نه دی حقارت دا کول چې وروڼو خصوصا د حقارت په ډېرو ځایونو کې کیدای شي ونه شي مثلا زه تاسو ستاسو د خپل ژوند د تیر ژوند او د اوسني ژوند مثال در کوم تاسو اکثر اکثره طالب العلمان یا به مکتبونو کې وي یا به مدرسو کې وي دا چې سړی په مکتب او په مدرسه کې په یو صنف کې هلته تقریبا د انسان حقارت نه کیږي له شازو نادر ولې ځکه چې ټول ملګري شاوخوا هم ردیفان دي که ته په څلورم صنف کې هغه هم په څلورم صنف کې دی که ته په پنتون په اول صنف کې هغه هم په پنتون په اول صنف کې دی ته به هغه ولې حقیر حقیر ګڼې ځکه سویه یې تا سره برابره ده کیدای شي ستا د وطن یي ستا د ژبې واله یي ولې به هغه حقیر ګڼې نو هلته ورونو د حقارت دومره مواقع انسان ته په لاس باندې نه ورځي د دومره فتنو سره نه مخکې کیږي لکه څومره چې په جهادي میدان کې دلته ورونو ډیر زیات شیطان د کبر او غرور او د حقارت مسله انسان ته مطرح کوي وجه څه وجه دا چې ته یو طرف ته ته د پنتون نه فارغ د شهادتنامو د شهادتنامو مالک شهادتنامې د اخیستې دنیا د کتلې په ژبو باندې پوهېږې یو بل کس در سره مجاهد راځي چالې په بای سم نه زده اوس دواړه په یوه خیمه کې دواړه په یوه مرکز کې دواړه په یوه ګاډي کې دواړه په یوه عملیاتو کې ته یو خبره اروې د خبرې د اورېدلو سره د هغې هغه عمق ته رسېږي په مقصد باندې پوهېږې یو بل ملګری در سره په دوره شرعي دوره عسکري کې ناست دی چې استاد یې هر څه ورته شرحه کوي د هغې ذهن پرې نه خلاصېږي اول ځل د په خپل عمر کې په خپل عمر کې د توپخانې د مثلثاتو د مسافې او د فلان او د دایرو د هغه علوم اروي هغه علوم اروي چې خپل عمر کې تر اوسه پورې چېرته وینې نه دي متفجرات وایي فارمولې دي پکې سره فارموله پېژني نه کیمیا پېژني نه او تا پانتون ویلی تا لسم ویلی تا مکتب ویلی ته صرف په اورېدلو سره یې سم رسېږې دلته ورونو ډېر کم خلک به داسې وي چې زړه مطمئني په ایمان باندې او حقارت ورته ور نه شي خامخا داسې ملګري ته شیطان دی دې ته مجبوروي چې ده ده ته لا ګوره دا هم اوس راغلی دا خبره دا شیان زده کوي نو هغه ملګری که بیا ګورې مشوره در کوي تبسم ورته کوي پوسخند کوي که په خوله باندې نه خاندي زړه یې ورته خاندي تمسخر ورباندې کوي چې دا مو اوس دومره شو په په یوه فارموله په یوه خبره باندې پوهېږي نه دا اوس ماته رایه راکوي ماته راځي ډېر داسې خلک دي په عسکري کارونو کې الله تبارک وتعالی ورته بصیرت ورکړي تجربه یې ورکړي ډېر وخت دلته راغلي ډېر وخت جنګونه کړي نه ډارېږي خوف نه یو بل مجاهد نوی راځي ډارېږي د حالاتو نه نه خبره ده په دې نه پوهېږي چې ډرون طیاره راځي څنګه بمبار کوي په کم وخت کې کوي خو د راتلو سره ډارې شروع کېږي خوف یې شروع کېږي دا بل ورپسې پوسخند کوي چې دلته دا هم له جهاد کوي دومره ډارېږم مو نه به راتلې جهاد ته دا تمسخر دی ورونه دا استهزا ده او دا ناتجه د څه نه ناتجه ده د بطر الحق و غمت الناس دا د غمت الناس مسله د په زړه کې موجوده ده که دا نه وای نو چاته به د حقارت په سترګه باندې نه کتل خوف د مرګ نه دا طبیعي شی دی هر سړی د خوف نه ډارېږي دا ته چې نه ډارېږې کېدای شي ورسره تجربه شوی تا ته پته وي چې دا اوس بمبار نه کوي د بمبار یو خاص حالت هذا القیاس ورونو د جهاد په نورو امورو کې رایه ورکول ډېر داسې خلک دي ملګري دي اخلاص لري یا د اخلاص سره یا د بعضو خلکو عادت یې د ډېر غږېدل یا د بعضو خلکو عادتونه مختلف عادتونه دي د بعضو خلکو عادت ته چوپ ناست دي په زور باندې خبره ترې نه راوباسم نیم شي ترې نه راویستلی پوښتنه ترې نه کوم نیم ځواب درته درکړي د بعضو خلکو عادت دی څه دې نه ورته ویلي وي نه دې رایه ترې نه اخیستې وي نه که نه به ته صرف حرکت کوه بعض ځای سمدلاسه رایه درکوي د خلکو د رایو د خلکو د عادتونو باید خلک احترام وکوي پوه شي پوه شي نفسیات د خلکو پوه کړي چې دا خبره دا سړی رایه ورکوي چې رایه درکړه رایه یې واخله که ښه وه عمل ورباندې وکوه که ښه نه وه پرېږده ترک یې کړه ملګری په دې باندې مه خفه کوه خلکو ته داسې خبر د حقارت په نظر باندې مه ورته ګوره پوسخند ورپسې مه کوه استهزا ورپسې مه کوه چې دا یې اوس راغلی دا یې موږ ته اوس راښیي زموږ ګیره پکې سپینه شوه دی اوس راغلی دی پرون راغلی دی اوس یې ماته راکوي تر اوسه یوه دوره کړې نه ده اوس ماته عسکري رایه راکوي د حقارت دی غمت الناس دی دا چا چې غمت الناس وکول هغې کبر وکولو چا چې کبر وکولو ولا او که د ذرې قدر ته هم وي جنت ته نشي داخلېدلی دا سلسله انسان ته کبرا او صغرا داسې ځان ته جوړه کړه نبی علیه السلام په جنگ بدر کې روان دی د جنگ بدر میدان ته چې کله رسیږي نبی علیه السلام حکم وکولو چې بس همدا معسکر شم دلته ځای همدلته خپل بارونه ښکته کوي موضوعګانې ونیسئ سنګرونه همدغه ځای کې ونیسئ منظر رضی الله عنه ابن المنذر رضی الله تعالی عنه هغه راغی منذر رضی الله تعالی عنه هغه راغی نبی علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله صلی الله دا رأی ده که وحی ده وحی باندې تا ته ویل شوي دي چې دغه ځای کې دغه ځای کې سنګر ونیسه که نه دا ستا خپله عسکري رایه ده نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا رایه ده نو نبی علیه السلام ته بیا منظر وویل چې رأی ده یعنې بشري رایه ده نو زما په رایه باندې دا ځای مناسب نه دی وړاندې به لاړ شو ځکه چې د د اوبو کویان د موږ نه مخکې دي دښمن داسې نه چې دښمن هغه د موږ نه ونیسي بیا موږ اوبه نه پیدا کوو نو کویانو نه به موږ تیر شو کویان به زموږ شاته شي موږ به اوبه تسکو دښمن به نه راپرېږدو نو نبی علیه السلام غم تو ناس نه کولو دا یې نه ویل چې ته ده ته اوس لا ګوره زه د الله نبي د الله پیغمبر بصیرت د ما سره تجربه د ما سره دی اوس ما ته راغلی ما ته اوس عسکري رایه راکوي نبي علیه السلام وویل بل چې رأی رأی بهترینه رایه ستا رایه بېرته یې حکم وکولو چې خپل بارونه جیګ کړه لاړل کوم ځای کې چې منظر رضی الله تعالی عنه ویلي وو د صحابي ویلي وو مغلته مغلته یې هغوی ځای جوړ کړلو د جنگ په دوران کې معلومه شوه چې بهترینه رایه همدغه رایه وه ځکه چې کله جنگ تود شو او د اوبو ضرورت را پیدا شو حتی په ځمکه کې ځمکه کې کم ځمکه ته چې مسلمانان لاړل هلته کښېناستل هلته یې ځان ته معسکر او سنګر ونیولو نو ویې کتل چې هغه رملي د ریګ والا ځمکه وه باران چې ورباندې وشو ځمکه نور هم کلکه شوه او بله ځمکه تېره ځمکه چې کفار کفارو پکې واړول هغه ځمکه خټه وه خاوره وه چې باران وشو نور هم خټه پکې راغله او هغه جنګ د تورو جنګ و د منډو جنګ و د اسانو د ځغلولو جنګ و نو یو د اسبابو دی د فعالم اسباب کې د مسلمانانو د کامیابۍ او د کفارو د شکست د اسبابو نه یو سبب همدا و چې د هغې پښې نه جمع کېدلې دلته چې وار ته به ځان برابر کړو منډه به یې که وبه ښویېدلو نو دا یو رایه وه د یو د وړوکي صحابي په یوه رایه کې چې نبی علیه السلام احترام وکولو وایخسله غم ته یې ونه کولو غم ته ناس یې ونه کولو نه الله رب العزت پکې برکت واچولو نبی علیه السلام په صلح حدیبیه کې چې کله صلح حدیبیه کې کفارو ډېر سخت شروط وړاندې کړل نبی علیه السلام ته هغه داسې شروط و چې هغه نه نه دی د نه نبی د کم تعلیمات چې نبی علیه السلام صحابه کرام ته ورکړي وو ټول د هغې مخالف راتلل ده ټول د مظلومیت او د کفارو بالادستي د کفارو زور په هغې کې ښودل کېدلو صحابه کرام زړه یې نه غوښتل چې دا ومني خو چون نبی علیه السلام د الله نبی و نو هغوی مجبوره و زړه نازړه یې دا حکم ومنلو د غصې نه ډک و نبی علیه السلام حکم وکولو چې موږ به واپس کیږو او پس مکې مکرمې ته ځو او په فقه کې دا حکم دی په شریعت کې حکم دا دی چې څوک یو ځل احرام وتړي احرام واغوندي او د حدودو د میقات نه تیر شي بیا په څه مصیبت په وجه باندې راواپس شي زورې ونه رسېږي یا مرض یا ټکر یا بیماری یا دښمن مخه ونیسي نو وروسته د هغې نه چې په کم ځای کې د کم ځای نه دی راواپس کېږي هلته به احرام بدلوي د احرام د بدلوتلو نه طریقه دا ده چې سر به خري او د هغې فدیه او هغه به ورکوي یا کم هغه چې په ده باندې کېږي هغه به لیږي مکې مکرمې ته به یې لیږي چې ملته ذبح شي حال مهم چې د احرام نه د وتلو طریقه دا ده چې سرونه وخریل شي یا ویښته کم کړی شي نبی علیه السلام حکم وکړو چې موږ واپس مدینې منورې ته ځو عمره نه کوو ځکه کفار هم نه پرېږدي نو نبی علیه السلام چې حکم وکولو صحابه کرامو د حکم سمدلاسه عملي نه کړو ویې نه منله او سخت غوسه و چې څنګه به موږ د کفارو منو څنګه د کفارو تم سر ټیټ کوو په دې کې نبی علیه السلام زر خپلې خیمې ته ننوتو خپلې خیمې ته ننوتو او وډار شو چې د الله رب العزت عذاب را نازل نشي ځکه زه نبی ما حکم وکولو چا ونه منلو نو ور سلما رضی الله تعالی عنها ورسره وه د نبی علیه السلام بیبي دی وه هغې ته یې دا خبره وکوله سلما رضی الله عنها ښځه ده ښځینه په انسانانو کې چې ناقص العقل ناقص الدین ورته ویل شوي دي افغانانو کې د پښتنو کې خو بیخي والعیاذ بالله بې ادبي د مافي بل څه نوم د خرې او د غوایې او نه پوهېږم د چی په نامه باندې ورته رابلي یا په دې نظر باندې ورته وي ښځه خو د سره څوک په رایه کې نه شریکوي نبی علیه السلام ته رایه ورکه چا ورکه سلما رضی الله عنها ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شه کله کله د خبرې نه زیات عمل د انسان زیات تاثیر لري ته لاړ شه بهر د خیمې نه ووځه په میدان کې څوک راوغواړه او د خپل سر ورباندې کم کړه ویښته ورباندې لرې که د احرام نه خپل ځان وباسه چې صحابه کرام تا وګوري نو انشاءالله هغوی به ستا په خبره باندې عمل وکوي نبی علیه السلام راووتو یو صحابي راوغوښتو چې زما سر کل کړه کله چې نبی علیه السلام سر کلولو ته کېناستو ټولو صحابو په دې ټوله غصې سره را کېناستل یو د بل سرونه کلولي شروع کړل ان تر دې چې په روایت کې راځي چې وینه وبهېدلې د ډېرې غصې نه په قهر قهر باندې د صحابه کرام یو د بل سرونه کلول او معامله ختمه شوه د الله عذاب تأخیر شو که نه د الله عذاب راتلونکی و د چا په رایه باندې د یوې ښځې په رایه باندې دا نه و چې نبی علیه السلام ښځې ته ویلي وي چې ته چوپ ته غلی په ځای باندې کېنه ته د نران په کارونو کې کار لرې موږ تاسو وایو ورته که داسې نه د کور په مسایلو کې دا خو پرېږده چې د دین او د جهاد په مسله کې د ښځې نه رایه واخلو د حق الهام دی د الله طرف نه کله ښځې ته وشي کله ماشوم ته وشي کله یو بې عقل انسان ته چې بلکل ته په عاقلو کې حسابوې نه کله الله رب العزت د الهام هغې ته وکوي د هغې د خولې نه داسې د خیر خبره راوځي فلهذا ورونو کله چې په هره مجتمع کې اوسېږئ بالخصوص بیا درته ذکر کوم په جهادي مجتمع کې چې په هیڅ صورت باندې په هیڅ ځای کې سویې سره برابرې نه وي د ځمکې د اسمان فرقونه وي سره نو په دې ځای کې انسان شیطان دې ته مجبوروي چې د حقارت په سترګه چاته وګوري ځکه د په علم کې تانه کم وي په تجربه کې تانه کم وي په عاداتو کې تانه کم وي فلهذا د دې مرض علاج کول پکار دي چې د ځان نه د عظیمه بیماری چې د دوزخ سبب ګرځي د جنت نه انسان محرومه کوي د دې نه ځان وساتو الله رب العزت عمل کولو توفیق راکړي